لیک زموږ اورېدونکي نور احمد پر قانیار را لېږلی او پوښتنه کوي وایي که چېرې یو سړی سرای او دکان ونه لري او د سرای پیسې ولري په دغو پیسو کښې زکات کېږي او که نه بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد دغه ورور ته باید ووایم چې تر هغه وخته چې دغه پیسې نه یې بندي کړي او د ده په ملک وي دلته پر ده باندې زکات کېږي اما که اسرایران وي دا پیسې که څه هم د ده په لاس کې پرتې دي دا په معنا کې د بل دي ولې خدای مدیون سو پر ده باندې پور واوښتی بیا نو دی شل لکه روپۍ لري او سره یې هم په شل لکه رانیولي دي د دغه زکات ته دی خلاصېږي که یو کال دوه کاله درې کاله د ده په لاس کې وي دا پیسې پر ده باندې زکات نشته ځکه دا هغه مال مشغول بالدین بولي دا هغه مال دی چې د ده په لاس کې که څه هم ذلیت دی دي په معنا کې دا مال د بل دی پردی مال دی پر ده باندې دا زکات نشته حضرات کتاب راوړي په کتاب الحج کې دا مسأله ذکر ده چې یو سړی وي هغه وادو کوزده نه لري او حج هم نه دی کړی دغه نه پیسې لري که دی واده په کوي نو واده په کېدلی شي اما حج پاتې کېږي او که دی و حج ته ولاړ شي بیت الله الحرام شریف ته بیا نو حج په کېدلی شي اما هغه کوزده او واده پاتې کېږي دا سړی به کومه خوا د مخه کوي دی به څه چل کړي نو کتاب راوړي دور مختار فرمایي رد المحتار هم دغه سراوړي وای کدا سه و چې په عین روزه کې چې د کوچنی اختر میاشت لا نه داخله سوي کدغه سړی کوزده وکړه دغه پیسې د کوروالا دي د هغه زنانې مهر دی دی د حج خلاصو بالکل پر ده باندې د حج ګوانسته ولې اشهر د حج داخل نه شوې یعنې دغه میاشتې د حج هغه دغه دوې میاشتې او لس ورځې بولي د کوچني اختر میاشت او میانې او لس د دغه ذوالحجې د لوی اختر د میاشت نو مخکې تر دغه ایامو د حج چې په عین رمضان کې دغه سړي دا کوزده وکړه هغه پیسې د ده مشغول شوې په حاجت باندې نو دی د حج خلاص دی او که داسې و چې د کوچني اختر میاشت په را داخله سوه دی بیا کوزده او واده نشي کولی معنا دا ده دا پیسې به پر واده نه مصرفوي او دی به حج ته ځي یعنې حج پر ده باندې فریضه وګرځېدی په دغه ایامو دخول د اشهرو د حج همدغه رنګه که داسې وي چې دغه پیسې ده په دکان اړې کړې په سرای باندې اړې کړې نو د زکات خلاص او که د ده په لاس کې دې حق دې نه دی کړی ایجاب قبول نه دی راغلی د ده په لاس کې کال پر تیر سو اما نفقه لري تر نفقې بالابود دغه پیسې دي بیا نو پر ده باندې زکات شته والسلام